بسم الله الرحمن الرحیم تلو علیہم او بیان کړه په دوی باندې نبا ابنی آدم خبر د دو زامنو د آدم علی السلام بالحق پرشتیا اذ قربا قربانا کله چې قرباني وکړه دواړو قرباني جدا جدا خامخا قتل کوم بتعالی را قال او هابیل انما يتقبل الله یقینا قبلوی الله تعالی یعنی عملنا من المتقین د اخلاص کوونکو نه پرهیزګارو نه انی یقینا ذو اخاف الله یریګم د الله تعالی نا رب العالمین چې پالون کې د مخلوقاتو د خلقو ټولو انی اريد یقینا ز اراده لرم زو غواړم یعنی چې د ګنا نه ځان بچ کړم ان تبو ابي اسمي نو تبا خشي په ګنا یعنی د قتل زما اولی کل مونږه په بنی اسرائیلو انه شان داد یقینا من قتل نفسا چا چې قتل کړو یو تن بغیر نفس بغید بدل د بل تن او فساد یا بغید سورانینا فل ارض پزمکه کی فکانما نو گویا کې قتل الناس قتل کړه دو خلق جميعا ټول ومن احیاها او چا چې بچو ساتلو یو تن لرا ژوندې کو یو تن لرا فکانما احیا الناس جميعا نو گویا کې چې بچو ساتل خلق ټول زیاته کون کی یعنی د حد نه تیری دن کی دی انما جزاء الذین یقینا سزا د کسانو یحاربون الله چې جنگ کوي د الله تعالی سره ان خلاف کوي ورسوله او د رسول دغه هغه سره ويسعون في الارض او کوشش کوي په زمکا ان ملک کې فسادن د اوران کولو اورانی کولو او ينطو من الارض یا د اوشړ لشي د ملک نه ذالک دا سزاګانی لهم دوی لره خزیون شرمندگی دا په دنیا په دنیا کې ولهم دوی لره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه یې وستلا من قبل ان تقدر عليهم مخکې د دین چې وس برش تاسو پاغوي باندې تاسو د وس بر نه مخکې هغه توبو باسي فعلمو نو پویا شي تاسو ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور بخون کې دی رحیم رحم کون کې دی دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي دي لو ان لهم کچری شی دوی لپاره یقینا ما فل ارض جميعا هغه سچ په زمکه کې دي ټول ومثله معه او پشان د اغي ور سره نور شي ليفسدو به د د پاره چې بدل کې ور کړی نکال من الله عبرتناک سزا دی الله طرفنا والله او الله تعالی چې دی عزیز زور ور دی حکیم حکمت نو والده فمن تاب نو چا چې توب وکړه توب یو استل من بعد ظلمه رسته د ظلم خپلنا واصلح او نیکا نیکی کړو عمل رب کائنات وای الم تعلم ایا ته نه پويږي ان الله یقینا الله تعالی لرا له الله تعالی لرا ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکی يعذبو سزا ور کوي عذاب ور کوي من یشاو چال چلا غواړي و یغفر لمن یشاو او بخنه کوي چا د چلا غواړي غوږ دې د پاره د دروغو یعنی جوړولو پتا باندې سمعونا غوږ دې د پاره د قوم اخرین د پاد قوم نور لم یا دوکا چې نوی راغله تا تا نه دروغ جوړ یو بل ته رسي یحرفون الکلمه بدلوی کلمی دی الله تعالی من بعد مواضعه نو فیصله کوه په منځ دوی کې بل قسط په انصاف سره ان الله یقینا الله تعالی چې یحب المقسطین من کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونك او سرنګ به فیصله وکړي دوی پتا باندې وعندهم التورات او دوی سره د تورات یقینا ان النفس بالنفس یقینا یو تن په قسمه کې ساز کیږي په بدل د بل بدن بل تن کې ان النفس بالنفس چن یقینا نفس په بدل د نفس کې معنا کې ساز کیږي به یو تن په بدل د بل تن کې والعین بالعین والجروح قصاص او نور زخمونه چې دي هغه کې هم بدلی بدلی غسل دي قصاص بدلی والا دي فمن تصدق فسچا چې معافي وکړه تصدق معافي وکړه به په دې قصاص سره فهو کفاره له نو دا کفاره د ګناهونو ده ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه او ورکړو مونږ دتا انجیل فیها هد فیه هدن پاغي کې هدایت و نور او رڼا وا و مصدقا او تصدیق کوونکی او لما بین یدیه داغه کتاب چې مخکې د د نو من التورات چې تورات دی و هدن او هدایت دی و موعظه او واعظ دی نصیحت دی للمتقین د پاد پرهیزګارانو د دیندارو وليحكم او ویل مونږ دوی ته وليحكم چې فیصله دې کوي اهل الانجیل انجیل والا بما انزل الله هغه حکم چې نازل کړی دی الله تعالی فيه په انجیل کې ومن لم يحكم او چا چې فیصله ونکړه په هغه حکم بما انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی شریعت یعنی دا قران مون شریعت مقرر کړي ومن هاجا او لوی لار د لوی لار ولو شاء الله او کو رضا وی دی الله یعنی وخت وی الله تعالی لجعلکم نو ګرځولې به وی تاسو امتا واحدتا یو ډلا کپ زور سوک الله مسلمان ول ټول مسلمانان وای نو وړاندې والي کوي د یو بل نه په نیک کارونو کې را منډه کوي تاسو په نیک کارونو کې یو د بل نه مخ کې شي وړاندې شي ال الله مرجعکم خاص الله تعالی ته ورګرځي ورګرځي دل دي تاسو جميعا د ټولو فینبئکم نو خبر به درکړي تاسو ته بما کنتم پاغه سباندی چې تاسو په فيه باغی کې تختلفون اختلاف کوونکی وای چې سکه مختلف کولا هغه به تاسو الله خبر کی وان يحكم او حکم معنا دا دا حکم کې دیشی تاسو د دې خبرې وان يحكم بينهم چې فیصله کوي په مې دوی کې فیصله کوي دوی په مې کې او ځان ساته د دوی نه اسینا ان یفتنوکا چې واړوي تعالی را مصیبت کې تاوا چي ام باز ما انزل الله الیکا ته بازي اغنه چې نازل کړی الله تعالی تا تا فإن تولوا نو کوم مخ وګرځو دوی واوړېدل فعلم نو پوښتو انما یقینا یرید الله غواړي الله پاک ان یصيبهم منی سی دوستان بعضهم بعضی دو دوی نا بعضهم بعضی دو دوی یو شان دی په کفر کارونو کی اولیاء و بعضل دوستان دی بعضو سرا ومن یتولهم منکم او چا چې دوستانو کړه دو دوی سرستا سونا فإنه منهم یقینا اغذ تید دوینا ان الله یقینا الله پاک بشک الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين توفیق نور کوي قوم ظالمانو یعنی انادیانو ته د سمیلاری چې کوم ضدیان دي الله توفیق غل نور کوي پتر الذين في قلوبهم پس ویني بتا کسان فی قلوبهم چې په زړونو دی هغه کې مرض مرض دی یسارعون فیهم او امر من عنده یا یو کار یعنی بل سیز د خپل طرف نه فیصبحو نو او بغرزی دوی نو شیب دوی علا ما سرو پاغه سچ دوی پټ ساتلې دی پیان پوسیم فزړونو خپلو کې نه دوستانه د کافرو سره شیب په دې سب شي نادمی نخ پیمانه پر کوم دوستانه چې کفار سره کړي وي الله پاګوي دې بخښمانه شي د ملامت یا د ملامت کرونا یعنی دوی به دین کار کوي د الله رضا به لټي او که څوک دوی ته څه خبره کوي پروا نه ساتي څوک ملامت نو ملامت یا باندې پروا نه کوي ولا يخافون او نه به یریږي دوی لومت لایم د ملامت د ملامت یا کوونکینا دوستانی لایق استاسو الله تعالی دی الله تعالی سره دوستانه وکي ورسوله او رسول دی هغه دی ان دی الله رسول سره دوستانه وکي والذین آمنو او آکسان چې ایمان راوړې دي هغه سره دوستانو کې داسو دي الذین هغه کسان دي یقیمون الصلاۃ چې پابندي کوي د مانځه ويوتون الزکات او آکسانو سره دوستانو کله مين او کله چې ایمان والا دي فإن حزب الله یقینا دل د الله تعالی هم الغالبون هم دوی غالب دي